د غوانو په شکل باندې بوتان جوړ کړي او هغه له عبادت کو نو بنی اسرائیل چې هغه تو قتل نو موسی علی السلام ته وې موسی علی السلام مونږ لم داسې یو الٰه جوړ کا لکه دای چې ځان له جوړ کړی دی نو عبادت به ولا کو دومره جاهلانو په دې نه پویدل چې لکه دا خو د عبادت کوي خدا خو مشرکان دي کافران دي نو کوم الله چې تاسو د سمندر نه پورې کړی نو تاسو هغه سره شریک پیدا کوئ دا د هغه د ضعیف عقیده ذکر دی الله وی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پورې کړل موږ بنی اسرائیل په سمندر فرعون ډوب شو دی پوری شو فاتو علی قوم یعکفون علی اصنام لهم فسرال په یو قوم چې من جوری کوله په بوتانو چې د دې د پاره قالو یا موسی جعل لنا الها ټول مفسرین لیکي د غوانو یا د سخی په شکل کې بوتانه جوړ کړو وی دی اے موسی علیہ السلام جوړ کا زمنګ د پاره یو خدای لکه څنګه چې د د پاره خدایان دی وی موسی علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم یې جاهلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان چې دی هلاکی دن کې دی هغه چې دی پای کې وباطل او باطل بما كانوا يعملون هغه چې و دی چې کوم عملونه کول ان شرک کو قال اغیر الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين وی موسی علیہ السلام بغیر د الله نه ولټو متا سود پار بل اله او دغه الله غو رکړي تاسو په مخلوقاتو د خپل زمانه اوس بل غواړي و ایزان جیناکم من آل فرعون اوس تفصیل د فضیلت خی څنګه غوړه کړی کله چې خلاص کړی وي مونږ تاسو د آل فرعون نه یسومونکم چې رسول تاسو ته سو العذاب ناکار عذابنا د انعاماتو کنه یو انعام داو ژوندې پرې خو دې زنانه ستاسو چرست به ته خزه جوړې دي نو ستاسو معنی زنانه وفي ذالکم په دې نجات تاسو کې نعمت او طرف درب تاسو نه عظیم لوی یا په دې قتل کې امتحان تاسو د پاره درب تاسو نه عظیم لوی ووعدنا موسی 30 لیلا اوس د دې زینب پنځم مقام دی 154 آیات پورې په دې کې کلام ذکر کوي د موسی علی السلام د رب سره او طلب د موسی علی السلام د رب نه د ملاقات او بیا ذکر د شرک د قوم او موسی علی السلام بیا غي ته واپس راتلل ووعدنا موسی 30 لیلا موسی علی السلام تعالی وی کوی تور تراشه چې د تعالی کتاب درکمه د بنی اسرائیل سره کتاب نو چې دا وته بیانې نو هغه لاړ الله ورته ویل چې تب یو میاش تیرې دلته ابتدایي واقعا ده او بقره کې 40 لیلتن بیا اخیری واقعا و چې میاش برابر شو مفسرین لیکي مدارک وی موسی علی السلام روزه چې دا نو پروژه کې د انسان د خلی بدبوی ډیریږي یو نیم سړی وای د پلانی د خلی بدبوی ډیره ده او د پلانی نشتا نو دا سوچ د کړه دی چې ته اوګه او کنموړو کله چې انسان اوګي نو کار سو کی داغه د خلی بڑاس بډی وی یعنی بدبوی بډی رہی موړی نو کم وي وجدار چې هغه لکه د دې غزاز مثال دی باتروم بعضی وخت کې بوی کوي بعضی وخت کې نه کوي ولی چې کله پکې وبوي بوی نه کوي نه نو بیا غلان دي نه بوی راځي به ګټر نه زکه بوی کوي انسان کې خود دنه ګټر دی کنه نو چې دا بار نه باندې نو بس بوی بار نه راوځي چې نه نو بیا راځي نو روزدار د خلی بڑا سیوای نو هغه مسواک استعمال کوم مدارک لیکلي دي نو ای الله ورته ویل چې تا ته پته نه ده چې د روزدار د خلی بلاس د مشک او عنبر نه ماته خوګ دی نو ته به اوس د دې په بدله کې لس ورځې نور روزه نور پاتې کېږي نو سلوي خرځې شوي صحیح شو اوس دا خبره چې روزه کې مسواک استعمالول څنګه دي نو د احناف او مذهب دا دی چې پروژه کې مسواک استعمالول جایز دي شوافع وای چې د سحر نه خو صحیح دي ماسپخین نه بعد مکروه دي او هغه دغه وای چې مکروه ذکر دي چې ماسپخین نه بعد بدوی سیوا شي د خلې زکوږي شي سړی نو دې سره بدوی ختميږي نو دا بڑاس او دا بدوی الله ته خوګه ده نو زکه چې دینو دا مکروه ده امام سے وای چې نه یو د معدی بدبوی ده چې په خله راوځي او یو د خلی د غاخونو بدبوی ده الله ته د خلی غ بدوی خوګه نه ده هغه بدوی الله ته خون ورکي د مشکو عنبرو نم خوګه ده چې کم بدوی هغه د میدی ناراضي نو بسواک په دی باندې د غاخونو بدوی ختميږي خو د میدی هغه بڑا سو مسواک سره نه ختميږي خو ډوډۍ سره ختميږي نو هغه که سړی سحر مسواک استعمالي او کما سپخینه استعمالي نو جایز دی ځکه چې د معده هغه بړاس دی سره نه روکیږي نو د احناف په پنځ هر ټیم مسواک استعمالول شي زمونږ مذهب دا دی هر ټیم استعمالول شي شوافی عبادت ظهر مکروه غني صحیح شو خو یو خبره به یاد ساتي چې پروژه کې مسواک استعمالې نو د مسواک هغه تیلی دي چرته تیر نشي خو به صحیح سپاکه هغه ریشه میشي به نه تیرې کاغه درګی دي تیر کړه کنه بیا کاروانی خاجی او ټوپیس پروژه کې به نه استعمالې ځکه دا هغه هغه خون هغه تیریږي نو دا شی به نه استعمالوي الله ووعدنا موسی 30 لیلا وعده وکړه موږ د موسی علی السلام سره د 13 تشبو واتممناها بعشر او پورا کړه موږ ایله رب الله سنور سره دا د ذوالقعده په میاش کې تلو لسه او سره د ذوالحجیم تیر کړي فتم میقات ربه 40 لیلا پس پورا شو غ میقات در رب دا غسل ویخ شپې وقال موسی لاخيه هارون ویل موسی علی السلام خپل رور هارون علی السلام ته خلیفہ ش زما زما په قوم کې وا اصلح د دې اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدين او تابعداري مکو د لارې د فساد کوونکو موسی علی السلام خبره اورېده او الله یې لیدنه نو دا خبر ول ډیر خوان ورک نو د الله د دیدار شوق پیدا شو وی الله ما ته لګزانو خایا چې زه تا وینم قال لن ترانی نو الله وتوی چری تمان شي لیدلې معتزله وی ګوره کنه وی منګه سوي چې رؤیت د الله نه کیږي لن ترانی ویل الکه نو دا خو دنیا یادې کنه دنیا کې خو منګه موایو چې د الله لیدل په دنیا کې ګران دي محال دي ځکه چې د الله د لیدو طاقت پچا کې نشتا او د اخرت هغه جدا خبره ده لن ترانی چرته نشیل دل مالرا ولکن انظر ال الجبل لیکن ګور غرتا فان استقر مکانه فسوف ترانی کاغه ټینګ شو په خپل ځای نظر دی چې تب ما ویني او موسی علی السلام د hebat د وجه نه بیهوش شو فلما افاق نو کله چې را بیدار شو قال وی وی سبحانك پاکی د تعالی را یا الله تبت الیکا پاکی د تعالی را د دین چې تا په دنیا کې سو کوینی تبت الیکا زرا غرز متا تا قرطبی لیکلی اجماع د امت پدې دا چې دا توبه د ګنا نه نه بلکې دا د دې سوال نشوا چې الله بیا به زدا سه نه وایم توبت الیک زرا ګرځم تا تا وانا اول المؤمنین او زیم اول د مؤمنانو نا قال یا موسی ان استفیتک علی الناس وی الله موسی علی السلام یقینا ز غره کوم تعالی را ما غره کړه ته په خلکو به رسالاتی په سبب د پیغمبري در کولو زما تا ته و بکلامی او په سبب د خبرو زما تا سره فخذ ما اته تو کنونی ساغه چې ما در کړی دی تا تا او شد شکر گزارونه وکتبنا له فی الالواح لیکلی مونږه غله په تختو د تورات کې من کل شی اندار ضروری شي د دین نه موعظه نصیحت دا تورات لیکل شوی په تختو او هغه تختې ورته واله شوی یتکبرون فی الارض چاغی لوی کې پزمکه کې بغیر حق بغیر الحق ناجائز و ایرو کل آیه لا یؤمنو بها کوی نه دی هر یو معجزه نو ایمان نه راوړي دی پاره او کوی نه دی لار د اسلام نه نشي دی غی لار لار او کوی نه دی لار د گمراهی لار د گمراهی نه نشي دی غی لار لار دا زکه د دې نسبت د دروغ کړو زمونږ آیاتونو ته و دې دا غینه نه خبر اوس تخویب هغه کسان چې نسبت د دروغ کړي د زمونږ آیاتونو ته ملاقات د آخرت ته برباد دي اعمال د دې هل یزون الا ما کانوا یعملون بدل نشي ورکول دې ته مگر داغي چې و دې چې کوم عملونه کول واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار موسی علی السلام کوی تور ته تلو او دلته سامری چې دینو دا خلک گمراه کړي دې ته تقریر کړو چې دا فرعونیان خو ځکه تباہ شو کنه چې د مال او دولت د وجې نه نو دا راغون کې دا سره او سپین دای د فرعونیانو نه د زنانو اغستو د کې بن اسرائیلو کې بس خادي ونه هغه د زنانو نه اغستیو او دای سره پاتې شو نو دا وته ویل چې دا ناروا دی او دا بنه استعمالوي دا مال راغون کې چې زید الله اوس وزو مو ختمې کما نو خلکو چې ولا ورکړو نو خسرو نو دا غې نه ولا سخې جوړ او بیا ویلا وې دا زمون خدای دی موسی علی السلام کوی تور ته چې تله دی کنه نو ته پسې تله خو لکه دی ور پسې دل تر غلې دی او غال ته تله دی نو ها فنسیا هغه نو ویلار کې ارشو نو دل تر غلې دی نو دی بیا غسیب आवाज وکړ علماء لیکلي دي چې په دې کې سپرینګ ونه لگاوله دا د وسپنې دا د سرو زرو نو خو مخکې سورې ورستم نه چاوا په شا طرف لاړ او مخکې به وطن ای आवाज وکړه کده باجی نو دی به ویل مونږ ته زمون خدای आवाज وکړه نو رامنډ وکړه قرطبي و یو داغه نګیر چا پیر په ګډا ولګیدل پوښوي دی وی په دی باندې زمون خدای ډیر خوشحاليږي وزم بازي یاران غړيږي وی په دی الله ډیر خوشحالي واتخذ قوم موسی ونیو قوم د موسی علی السلام من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نه عجلن سخه جسدن جوسی والا له خوار چې داغه د پر اواز معالم وی دا د سرو زرو روح پکې نه و بعض مفسرین وی روح هم پکې و لکه دا خبره مزیدار زکه نه د روح پکې چا واچو چې روح پکې و والقل الواح او کې خو دې تختو لرا واخذ براس اخيه يجره اليه ویني سر د خپل رور چراغ کې ځانتا د تورات تختې کې خو دې اورګه چې سړی لاس وزګار شي لبي والو تکول کولې شي کنه نو اولې د تورات تختې کې خو دا معنی بنه کې چې وی غرزولې ولی غرزول دا خو به د بيد کنه موسی عليه السلام دومره به ادب چې تورات غرزو او بعضې پکې لا دومره مخکې لاړ شي وای موسی علی السلام خو غوسناک سره غوسه په غالب شو او د غوسې نه وی هغه تختې وغورځولې ان پای کې تختې ماتم شي ها نو تفسیر کبیر کې امام رازی لیکلی دی وای چې څوک دا وای چې وی غورځول او تختې پکې ماته شوي نو دا خو په قران کې نه دی راغلی او نه دا چې کم دینو د انبیانو د شان سره مناسب دی وای دا ډیر دروغ او لوی جرأت دی د انبیانو په باره کې څوک دا خبرې کوي او سوره طه 94 کې بیا راځي هغه وتوي لا تاخذ بلحیه براسي ولا بلحیتی سر وګیره را لمن انسان معلومیږي دا چې یو لاس ولګیره کې چول وی ول سر کې زکه دواړو نه نیولې او د هارون علی السلام ته مشروم او موسی علی السلام د مشر او د کشر پروا نه لرله چې کله بدر ظاهر کې او کارو ته خراب غلط کار شو قال ابن ام ناغوی زما د مور زویا ان القوم استضعفوني یقینا قوم کمزورې غنل او مالارا وکادو یقتلوننی او قریب چې وجل او مزه فلا تشمت بی الاعداء بس مخوشاله و په ما باندې دشمنان ولا تجعلنی مال قوم الظالمین او مگر زما د قوم ظالمانو سره د موسی علی السلام رور څخه ګناه کړي و ته خود سخی عبادت هم نه وکړي چې د د ګیر او سر نه نیو دی په دی وجه د ګیری نه ونیو او د سر نه داغه دا خیالو کې نه کده سستی کړي دا او د مسله نه د بیان کړي نو چې پته ورته ولګېده چې مسلې کړې ده نو بیا وته غږ نه کاو او مسله هارون علی السلام کړې و او قران چرته واقعا مختصر کی چرته تفسیری کی بیا ځان له وګوري سورته طه 90 آیت کې د هارون علی السلام بیان راځي چې قوم ته بیان کړو خدا قوم نه دی د د هارون علی السلام په بیان باندې خبر وګ نه غراو ځکه چې هارون علی السلام صرف خسړیو چاته به جنگ نه کو کنه گزار او غصه به نه کوله نو داغه خبره کله خلکو منله او موسی علی السلام زورورو حسنا کو جلالیو په زور به خلکو باندې خبره منله کله کله نو داغه د یری بچا چونم نشو کوله خلک نه وای د غریب مولا په بانګ سو ګرو جام نه ماته اوس خدا چا په بانګ ماته چې ما خام شي خالی نو فلا تشمت بی الاعداء پس مخوشاله و پما دشمنان او مگر زو ما په قوم سره د قوم ظالمانو نه دی و تزکوي چرورا بنی اسرائیل هم زموږ سره مرګري نه دي خو د یاري مرګري دي چې ما ته په جنگ شونه دی به خوشاله شي ها نو بعضې وخت کې به یو سمرګری غلطیم کړي خو ته به گزاره کې ولی پیدا بل چاته وزي چې خپل کې جنگ شروع شي اختلاف شروع شي نور له پیدا زی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لي ولاخي هغه وی رب زما بخنو کما تو زما رورتا دنه کمن پر رحمت ستا کې رحمت خاصه چې جنت ته فتاب علیکم سوره بقره کې تیر شیو نو بیا څنګه وای چې سینالهم غضب چې د سخی عبادت کړو نو هغه ته به عذاب رسی نو چې ماپ شنو بیا وته څنګه عذاب رسی نو جواب دا آیت او دا حکم د الله دا اولو د دغه ماپینا الله ویلو چې هغه ته به غضب رسی یعنی عذاب رسی نو هغه عذاب سو چې دای توري راواغستی او قتل ته غاړه کې خدا خدا غذاب وکړه دې ته خدا ډو پته نه و چې مونږ الله معاف دی خو ویل چې بس وجل دی دی او بل نو داغه نه بعد الله معاف کړ صحیح شو نو دغه دویم هغه عذاب داو چې دای باندې الله رستو خلق زورور کړو د کورونه و شړل نو سوال راځي چې سینا لهم خو مضارع ده چې دوی ته په پاینده کې رسی او هغه عذاب خو تیر شوی دی کنه نو جواب دا الله پاک په هغه وخت کې خبر ورکړو چې سینا لهم دا غ عذاب نه مخ کې الله وی سینا لهم بیا خو مضارع صحیح شو کنه نو بیا سوال راځي چې د نبی علی السلام په زمانہ کې د آیت راتلو ته څه ضرورت و دا خو تیر شوی دی دا خلک نو جواب دا دی چې دا کاپیران پم خوشاله او پاغه به فخر کو نو چې څوک یو ګناو کی او بل په خوشاله نو هم ګناګاری نو دی په دې ګناګارو چې د پلان کې په دې عمل خوشاله نو دی ته هم غضب رسی او ذلت برسی او خو الله یو قانون ذکر کوي وکذالک نجزی المفترین چې په دین کې یو شی نه او خلک یې د ځان نه جوړي دا غضب او ذلت به هر مفتری ته رسی علماء لیکلي دي چې دا شامل دی هر مبتدی ته تر قیامت چې دی به الله ذلیل کوي او د تبع الله خاله ورځ نه خي کوم کسان دوکه شي او هغه سره ملګری شي سو وخت به یو باغې نه پس په پیغام بیا پوي شي او لعنت به پیوي چې و مونږ هم دوکه کړو دا به الله ذلیل کوي چې چا په دین کې بدعات کړي والذین عملوا السیئات هغه کسان اوس ترغیب توبې ته هغه کسان چې عملونه کړي دي ناکاره به توبه وست پس د اغینا معرفه را معاد شي عین اولات مرادی نو دلته وی چې واخذ الالواح تختې سکړې راواغستې نو القل الواح چې کله کې خودیوم تختې وی مغه تختې بیا راواغستې فرق پکې نه دی راغلی نو چې ماته شوی نو بیا خو هغه نشوي کنه بیا خو ماته وی دا معلومه شو چې ماته شوی نه دی ځکه معرفه چې دوباره معرفه را واپس شي معاد شي عین اولت مرادی سیدا نو دغل تبیا الالواح معرفه ده کنه پلان دی پکې وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون په لیک د هغه کې چې کې کوم لیکلو هدایت او رحمت او داغه خلکو د پاره چې هغه د خپل رب د وجنه یاره کولا یا رب نه یریدل لام زائد کا وخت تر موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا شپغم مقام یوصل شپق 50 پوری په دې کې میقات د موسی علی السلام ذکر کوي د رب سره سره د اویا خلکو د اویا مرګرو او بیا د خلکو باندې د زلزلې یا د عذاب راتلل او بیا د موسی علی السلام دعا د غي د نجات د پاره او الله داغه دعا قبول کړه او بیا صداقت به د رسول الله سلام ذکر کی 157 واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا ورکل موسی علی السلام د خپل قوم نه او یا سړی د پاره د وخت مقرر زمونږه موسی علی السلام او توی راځي اسخي عبادت مو کو په دې ګناګار شوی لاړ بشه الله ته توبه وباسي ما سره بلار شي کوی تور ته د الله راز ته تکنا نو البته چې موسی علی السلام الله سره خبرې وکړي نو دی دته دی ته وی چې ما الله را ته دا وی دایره ته وی دی وی موږ دا نه مګ الا به منو چې موږ ته الله وخی بن اسرائیل خو چې کومه خبره د خلینو راځي کنه نو بس ورانه به پکې راووت دی له په دې خپل پلستر پکارو اوس دغه وخت کې بنو نه الک او یا کسان او دسه د سر کسانې په کې خوښ کړل چې دا پلانې ډېر خسړې دی ډېر نیک دی ډېر خوخيار دی پلانې پلانې دا به سم خلک هغه چلار نو هغه غړي وډې شو ها موسی علی السلام ودا سم مصیبت دی خو چې کم خوای بو زمانو بس پلان جاي وختار موسی غره کړ موسی علی السلام د خپل قوم نه او یا کسان د پاره د وخت مقرر زمون فلما اخذتهم الرجفه هر کله چې ونی ولا غیل زلزلې یعنی مړ شو دا ولی بقره کې تیر شو چې ارن الله جهرا دی ویلو مونږ ته الله پډاګه وخه بقره 55 کې دا د به د بیټه کې وی نو الله په بس عذاب را وستو مړې کړل قال نو موسی علی السلام وی رب زما رب لو شئت کچرت استا خو خو اهلکت هم هلاک کړي بو تا دیلارا من قبل پخوا و ای یا یا زبم دې هلاک کړي وي الله غ سمندر کې بر ډوب کړو نو زه به اخلاص وي اوس خو د مال کارو کته خلک وې دا د خوښ کړه والته الله پاک ته وی چې تبای کړه خلک برانه نورم نفرت شروع کی اتهلکونا ایت هلاکه منګه پاغي باندې چې کړي دی به وقوف زمنګنا ان هی ان ردا الا فتنه تو کما ګر امتحان دستا یا عذاب دستا گمراه کې ته پدې چاله چې تو غړ هدایت کې چاله چې تو غواړي انت ولیونا ته یا الله دوست زمونږه فغفر لنا بخنو کمنګا تا ورحمنا او رحم کمنګ باندې وانت خیر الغافرین او ته غره د بخنی کون کنا وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفي الاخره ولی کمنګ د پر یا الله په دې دنیا کې حسنه توفیق دنه کوي وفي الاخره او په آخرت کې علماء لیکلي دي قرطبي وای مفسرین وای چې کله دا ټکی راغې چې ورحمتي وسعت کل شیئن زما رحمت هر شي تر رسیدلې ده پراخه ده نو شیطان خوشاله شو چې زه په شینو کې هو یو شی زمې مکنه نو بس ما باندې به الله رحم وکړي نو الله پاک وی چې فساکتبها زر دې چوبلی کما دی لارا للذین کسانو د پاره یتقونا چې ځان بچ کی د شرک نه وی اتون الزکات او ورکی زکات والذین وغ کسانو د پاره هم بیااتنا یؤمنون چې هغه زمون په آیاتونو باندې ایمان لري دې د پاره به دا رحمت لیکما نو وی شیطان ویل چې زه غر کړم ځکه زه خو دې کې نه یم خو دغلته يهود او نصاراو هغه ویل چې مونږ خو شرک نه کوو زکات هم ورکو تورات او انجیل باندې زمونږ ایمان هم دی مونږ له خو الله بخنه کوي او رحم برا باندې کوي نو الله ورپس هدایت را واسترا ولېګ الذين يتبعون الرسول النبي الاميه چې ارچا باندې نه هغه کسان چې تابعداري کوي د رسول النبي چې نبی دی الامیه چې امی دی یعنی د نبی علی السلام تابعداري وکي والا به پر رحم کوما نو نسواراوم ته نو وتل زکه چې هغه د نبی تابعدار نه دي يهودم ته وتل نو صرف مسلمانانو ته الله رحم به پدې کې رسول او نبی بعض خلک وایي چې رسول هغه چاته وایي چې رس انسان بعثه الله تعالی الى الخلق معه کتاب متجدد هغه انسان چې الله مخلوق ترا لګلې او نوې کتاب ورته والش او نبی عام دی چې انسان چې الله مخلوق ترا لګلې ک نوې کتاب ور سره او کنه او بعضی وای چې رسول خلکو د پاره شو وما رسول د الله د طرف نشو او نبی خبر ورکون کې شو خلکو ته الامیه هغه چې امی ده نبی علیہ السلام ته امی وای یا خدا چې د ام القرا د مکی ده نو زکه یا امی معنا چې لیکل لستل ولا نه ورتل نبی علیہ السلام نه سکول ویلې او نه مدرسه نه ولا لیکل ورتل نه ولا لستل ورتل خدا خبره یاد کا که یو سړی وی چې زلی کل زکه نزد کوما چې زمون پیغمبر نشو کوله زل استل زکه نزد کوما چې زمون پیغمبر نشو کوله او زه داغه په طریقه چلےګم دا جاهل د پیغمبر په باره کې لیکل لستل نه کول دا خصيفتو کمالو ځکه چې بیا به باطل پرستو سویل چې د ځان نه ودی کې وای دا ز پیغمبر ما ته وحی شوی دا نو چې الله وتوخی چې دله خونه لیکل ورځي نه لوستل ورځي نو دا کلام کم ځای کې یاد کړ او د نبی نه بغیر بل چا باره کې خصوص دا خبرې نه کوي چې دی ویګنه چې مال لیکل راځي نو د ځان لیکل نو د لپاره لیکل لوستل کمال دی ها الله النبی الامیه چې امی دی یا الامیه امی ورته زکوي چې امی خلق تعالی را لګلې چې عرب یا امی ورته زکوي چې د ګنا نه داسې پاک لکه مور نه چې څنګه ماشوم پاک پیدا شي امور تم وای کنه الذي یجدونه مکتوبا عندهم هغه چې مومي د غیلره لیکلې شوی د دې سره په تورات او انجیل کې تورات کې داغه صفاتونه او انجیل کې مو چې کم سيزونه پلید دي نا په حرامي بندي و يزو عنهم اسرهم ولرکې د دینا بوجونه د دی اسرهم هغه سخ سخ اعمال احکامات چې مخکنو دینونو کیو ولغلال التي توقون اغا كانت عليهم چې په دای باندې چې د مليانو پیرانو په کم ټکسونه مقرر کړیو هغه ته لری کوي يهود او نصاراو فالذین آمنو به پس کسان چې ایمان راوړې دي په دې نبی علی السلام وعزروه او عزت کړي دي د ونصروه او امداد کړي دي د وتبع النور الذی او تابعداري کړي د داغه رڼا انزل معه چې نازل شوی د هغه سره معه یعنی مقارنن لزمانه د نبی د زمانه سره یو ځای یا مع په معنی د علیه هغه باندې نازله شوې ده چې قران دی یا الیه ایا بل مانو کا وتبع النور الذی انزل معه معه کې به ضمیر راځي چې د نبی تابعداري ته تابعداري وکړه اوس په دې کې خطاب عام دی د پاره د حقانیت د دی نبی صلی الله علیه وسلم او د پاره د مسلې د توحید یا اوای اے خلق انی رسول الله یقینا رسول د الله ما الیکم جميعا تاسو ټول ته نبی الله ټول خلق ته پیغمبر را لېګل قیامت پورې به پیغمبري الذي له ملک السماوات والارض اغه الله چې هغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده لا اله الا هو نشته بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله د مسلې توحید یحیی و یمیت د الله ژوند کول او مړ کول کوي فآمنو بالله پس ایمان راوړی په الله او رسوله او پر رسول د الله النبی الامی چې هغه د نبی او منسوب دی مورتا مور والا ان یا امی معنی د مکه والا یا امی معنی چې امی دې لستل لیکل نشي کوله الذي يؤمن بالله هغه چې مان لري په الله باندې وکلماته او په کلمو د الله باندې وتبعوه تابعداریو کې د نبی لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو په سم لار باندې شئ ومن قوم موسی امه يهدون بالحق اوس دا وایي چې خلک هم پکې وخا بعض د قوم د موسی عليه السلام نه یو ډله وا يهدون بالحق چې بیان به کو د حق وبه يعدلون پاغيبانه به فیصله کولې وقطعناهم اسنته عشرتا اسباتن امما انعامات ذکر کوي په بني اسرائيل یو تقسیم کړو منګه غی لره دولس اسباتن خاندانونه اممن دلی دولس خاندانونه او جدا جدا ډلې وي دا لوی خبره وکنه چې دا یو انسان له الله دولس زامن ورکي واغې نه لوی خاندانونه جوړ شي دوی مو اوحینا الی موسی دوی من عام وه کړه و موسی علی السلام تا کله چې طلب د ابو کړه او دا غنا داغه قوم ان ضرب بعصاک الحجره دا چې وه په خپلم صاحبانه غټی لرا نو چې وی والا فن بجست من حسنتا عشرت عینا پس لګ لګ را روان شوې دا غینه دول شینه انبجاس او انفجار په دې کې دا فرق دی انفجار ډیرو بيدو ته وي انبجاس لګو لګو بيدو ته وي نو دلته ابتدایي حالت دی او سوره بقره کې چې فن فجرت ویل او ما د تعال ته ویلو ال بیا د مینز خبره وا اول چې به امسا غټه لار اخلاص کړه نو د غټه نه با اوبر روانه شوې لګي لګي او بیا برورو سیوا کې دا لګي زکه چې د لختی برابر شي ترکیب برابر شي زکه اوله کې بیا په ګډ وډو رواني نو چې اول نو ته سیستم برابر شي بیا چرور سیوا کیږي مسله نه بل دا ولنې یو په خلک سکلم نشي خړی مړی کنه په کې خاوره په کې راځي رو رو بیا چې بس پاشونو ډېری بشوي قد علما په تحقیق سره پیجاند کل اناس هر ډلې مشربهم زید وبوس کلو خپل ار چاته خپل چینه معلومه وا و ما ظلمونا د نقصان نو کړه زمونږه یعنی ما رجع الینا ضرر ظلمهم مدارک وای د دې د ظلم نقصان مونږ ته نور را رسیدلې دې تر رسیدلو ولیکن کان انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوونکې و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه کله چې ویلې شو دوی توسېږي د کلی کې فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم پس بدل کای کسانو چې ظالمانو د دینه وینا وقالو قولا دا مقدر کا ویل اغه وینا بغیر د اغه نه چې ویل شي او اغه تا یا بدله په معنی د اخذا کا واغستغه کسانو چې ظالمانو وینا بغیر د اغه نه چې ویل شي او اغه تا د حتتن په زه حبتن شروع کخه وې دانه په کار دي د غنمو الله الله فانز فارسلنا عليهم فسراولې ګمن پاغې رزم من السما عذاب د برنا بما كانوا يظلمون په سبب داږي چې ودی چې ظلمونه کول دین عبرت والا ما د تمخ کې د قرطبي حواله درکړې و یو ټکه بدل ک الله په عذاب راولې ګنو چې خلکو پوره جملې بدلې کړې دي د دې علاقې نوم ایلیا یا ایلا او اوس دی وخت کې وی هغه ته عقبه داوود وای دا د سمندر په غاړه یو علاقه وا دا د داوود علی السلام زمانہ وا دی باندې الله د میان اسکار بن کړو واغه ته ویلو چې تور ته وای چې میان بننی صحیح خالی پراز او امتحانا به د خالی پر اسکار راتل نو دوی ټینګې دې نشو چل ولې شروع سوک چې په چل ول باندې حرام اشیاء ځان له جایز کړي دې ته دې لګو ګوري چې دوی خلکو ځان له په چل ول میان جایز کول نو حال یې شو تپوسو غدینا په بار د کلی والو هغه کې چې هغه حاضر سمندر سره کله چې زیاتی کول د خالی پرز کله چې راتلل به تداغه میان پرز د خالد هغه باندې ښکارا و یوم لا یثبتون لا تاتیهم او په کمر چې د خالی رز بنوا نو نه براتل دی ته دغه شان ښکارا دارنګ امتحان کو موږ په دای باندې په سبب داغه چې ودی چې ما تولې د الله حکمونه دې کې درې ډلې جوړ شو یو ډله یعدون فی السبت خالق زیاته کو بیان به نیول دویما و اذ قالت امه کل چې وی ډلې منهم د دینا لمتعذون قوما الله مهلكهم ولتاسو نصیحت کوي هغه قوم ته چې الله داغي هلاک کون کې دي او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ور کون کې دي هغه عذاب سخت دا دوی مډاله وا دې ته فرقه ساکته وای دی ویل مړ هر سړی خپل قبر کې سملی تاسو به کې سکار لري دریم قالو معذرتن الى ربکم دا درې مډاله دی بیان کو وی وتاغه د پاره د عذر پیش کول او تاسو رب تاسو ته د دې پاره چې د یتقون ځان بچ کې د ګنا نه منګه دا بیان دی ته زکه کو چې زمون غاړه خلاص شي او دیم د ګنا نه بچ شینو نو درې ډلې شو یو ګنا والا یو خاموشه او بل امر بالمعروف نهی د منکر والا قران سوي فلما نسو ارکل چې غي پرې خود ما ذکرو به هغه چې پن ور کوله شو دی تپاغي باندې ان جن الذين اخلاص کل منګه کسان ينهون عن السوء چې غي منع کړي و د بدینا صرف هغه خلق مې الله وي بچ کړل چې چا منع کوله واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ونی ولمنګه کسان چې ظالمانو په عذاب سخت بما كانوا يفسقون په سبب داغه چې ودی چې ما تولې د الله حکمنا قران د هغه درې مډلې ذکر ونه کچ دا ویلې متعزونه معلومیږي دا چې دا مسره سره خوړلې من یسومهم سوء العذاب هغه څوک چې رسي به د تناکار عذاب ان ربک یقینا رب تعالی سریع العقاب خامخا زر د زر عذاب والا دی و انه لغفور رحیم یقینا د الله خامخا بخنه کونکي او رحم کونکي دی وقطعناهم فی الارض امما سلورم عذاب تقسیم کړو مونږه غی لره پزمکه کې اممن دل مختلفه منهم الصالحون بعض داغین او نیکان ومنهم دون ذالک او بعض د دین او ما سیوا د دین چې ناکارو وبلوناهم بالحسنات والسیئات امتحان کړو مونږ پاغي باندې پنه کو پک بدو باندې یا په خوشالو په تکلیفونو لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی واپس شي الله تا تکلیفونه الله راولي خوشحالي راولي چې دا خلک الله تر او ګرځي خو بازي بدبخت نه راګرځي بیا فخلف من بعدهم خلف ازواعس فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اوس د دې زینا دریم باب تر اخره په دې کې رد دی د اغه د قبیح قول په سلورو طریقو باندې قبیح قول دا غي داو وای مونږ چې هر څومره ګناونه وکړو الله مونږ ته زمونږ ګناونه معاف کوي سيغفر لنا الله په رد کې چې تاسو دروغ وای الله تاسو ګناه باندې تاسو رانی سي نه معاف کوي ها بیا با آیاتونه راوړي د درې واړو داو متعلق چې تشجیع له تبلیغ د اتباع د منظر الله او العبادت لله وحده ده نفی د علم غیب او کې د نبی علی السلام نه او ذکر وو کې د باز آداب او ترغیب ورکی قران ته فخلف من بعدهم خلف فسرال الپست دغه مخکنونا خلف النار کار جانشینا اغه نیکان لاړل دین رستو ناکار یو د خلف یو د خلف خلف چې شی به فتح اللام نو دا خجانشین ته وای او خلف چې شی به کسر دا به سکون اللام ناکار جانشین ته وای دا خلف دی کنه ناکار جانشین و رسول کتابا چې د کتاب علم سره ونه خو د مشرانو نو ته میراث کې پاتې شو لکه پلاری مولای او هغه مړ شي او کتابونه زوی ته پاتې شي او هغه په کې ټکې نه ورزي دا خلک ول پټکې و تړي وي دا خسړې اپ ټکې نه پیږي هغه بیا نقصان کوي نو دلته معنا هغه کتابونه او ته میراث کې پاتې شي خو پیګي پینا نو دا ماغه خلق ورسول کتابا په میراث سره یو کتاب یا خذون عرض هاذا الادنا اخلی سامان د دې دنیا نږدې ويقولون سيغفر لنا وای دې زر دې چې بخنه به وشي منګه تا دی وی روح المانی لیکلی د بعض صوفیا او بارکی پیرانو وې دی وی چې ان واصلون کاملون مونږ رسیدلی خلک یو مونږ کامل خلک یو او مونږ ته الله بخنه کوي ښا بیا لیکي وې دا زمونږ د صوفیاو د دې زمانه د ناپوی پیرانو دا حال دی وې چې کله هغه ته ویل شي چې حرام پرېدا و هغه وی چې لکه موږ چې دا کلمه چې لا اله الا الله نو دا لا نافیه چې ده کنه دا او دا الا الله دا اثبات دا زمنګ دا ټول نقصانات نه پکې او ختمي او روح المانی لیکلی دی وی کله دای د سی وای چې دای ته حرام مخوره ناروا مخوره نو دوی چې زمنګ مثال د سمندر دی سمندر کې مردار او غورځيږي نو سمندر پليتيږي نه ما اجاری چې دي کنه دا په مردار نه پليتيږي نو دی وای وای چې سمندر د وبدي او پای کې ګن پروت دی هغه وبنه پليتيږي نو موږ د علم سمندرونه یو وای موږ لار شی جایز دی او موږ له نقصان په دې کې نشته دی امام علوسی غوسه شوی له غصم هغه وای دا په دې نه پیږي چې د عالمان دی وای دا خنزیران دی او دا سپی دی خنزیر چې مردار خورونه به نور سونه پلیت شي او سپی چې مردار خورونه ته سوي چې دا پلیت د مې خورونه سپی دا کې مې پاک دی پلیت پلیت باندې نه پلیتیږي ښا او پاک چې کم دین هغه چې پلیت خورونه هغه پلیتیږي وای دا سپی او خنزیران دی د خلکو مالونه پدې چلوي نبی تعالی قانون را لیږي او د پیر د پاره د قانون نه نبی تعالی وي تب تر مرګ عبادت کې او دا خاچټ چې د موز نه کوي زه کمال تر رسیدلای ما ته کم کمال تر رسیدلای دا وي په خنجر توپ کې کمال تر رسیدلای ما په بل ماستوب کې چې کمال تور رسیږي غي ها قران په رد کوي چې ته چې منګه تا به بخنه الله کوي علم یؤخذ علیهم میثاق الكتاب ایا نه دا غسته شوی په دایمانه مضبوطه وعده د کتاب نه الله یقولو علی الله الا الحق دا چې نه بوي په الله مگر حق خبره دین کتاب کې دا وعده الله نه واغسته چې دروغ بنوي ودرسو ما فیه او لست او دیاغه چې دی پای کې ودار الاخره او کور د اخرت خیر للذین یتقون غره د کسانو لپاره چې دای چې د ځان بچ کی د شرک نو د ګنا نه آیا دومره چې د نو تاسو د عقل نه کار نه لای والذین یمسکون بالکتاب ا چې خلکی هغه کسان یهودیانو کې یمسکون بالکتاب چې کله کې منګولې لګي د الله په کتاب باندې واقام الصلاه او پابندي کې د منځونو ان لا ننزع اجر المصلحين موږ نه برباد او اجر د نیکانو خلقو موږ د دې اجر نه برباد او دا نیکان دی او د الله اجر ورکي یمسکون دیته وي چې په هر حالت کې داغه عمل په کتابي چا د وجه نه د الله د کتاب عمل نه پریدي وایز نتقنا الجبال فوقهم دا په بل رات کوي چې تاسو وای زمون ګنا ته الله ګنا نه وای او مونږ ته معاف کوي نو تاسو چې تورات باندې عمل نکاو نو خو الله به ویلي زمړه مې کوي تاسو به کې دغه شانه صحیح کنه دا غره د باندې ولي اوچتاو دا غره دی له اوچتاو کامل هم نکاو نو د باندې را غورځو نو معلومه شو چې که تاسو عمل نکوي سزا به الله درکړي الله وي مونږ ورته ویل چې ونی سي آغا چې درکړي دې مونږ تاسو ته په مضبوطیا واذکروا ما فيه لعلکم تتقون یادوي هغه چې دې په دې کې دې د پاره چې تاسو ځان بچ کې د ګنا نه یادوي ان درس تدریس کوي و اذا خذ ربک من بني ادم دا درې مرت په کوي چې تاسو ګنا ته الله ګنا نه وي ازل کې د نوادي ولې غسته کله چې اغسته ورب ستا من بني ادم ان د ادم علی السلام دلته بني ادم نه مراد ادم کا د ادم علی السلام نه من ظهورهم ان من زهره داغه د شانه څه شي اغستو ذریتهم ان ذریته داغه اولاد واشهدهم علی انفسهم او بیا گواکړو دی لره په خپل ځانونو الله وتویلو الست بربکم ایزستا سرب نیم قالو بلا نو دیوی بشکا د ازل کې د آدم علی السلام د شانه د وړو وړو میګو په شکل کې الله دا ټول انسانان یو ځل پیدا کړل او دی له عقل ورک او توی زستا سورب یم کنا ټول او توی چې بشکا نو الله وی کستا سو ګنا تما ګنا نه ویل نو الته می تاسو نو وادي سره غستا قالو بلا شهدنا ان لا وی گوا کړی مون تاسو دا چې ونه وای تاسو بیا یا او بوای دا چې وای به تاسو د قیامت پرز ان کنا عن هذا غافلین یقینا مونږ د دین نه خبره یا بیا بوای تاسو انما اشرک اباؤنا یقینا شرک کړی د زمنګ پلارانو مشرانو من قبل پخوا وکنا ذریه من بعده وکذالک نفصل الایات دارنګي واضح واضح بیانو منګ آیاتونه د دې لپاره چې دوی واپس شي الله ته وتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها سلورم رد په الله کوي چې تاسو وایي زمون ګنا ته الله ګنا نه وای او زر دې چې مونږ ته به زمونږ ګنا معاف شي نو الله و استاسو مولا چې کله د تورات خلاف شروع کو د الله خلاف شروع کو نو الله ولی چې دنو داغه مثال د سپی سره ورکو استاسو ګنا باندې الله خپکیږي ګنا ورته وای کنه دا په بنی اسرائیل کې یو مولاو بلعام ابن باعوره او دا علماوی چې دا یو قوالداري د موسی علی السلام په خپلوانو کې ویم داغه په قوم کې بن اسرائیل نو او دې بیا کافر شو او یاد ده چې دا عالم په عمالقو کې جبابرو کې د موسی علی السلام خلاف نومیو بلعام ابن باعورا او د تورات ټول یاد کړو د تورات مولاو خو کله کله دا مولا توبم سړی ته مصیبت شي ها خلک وې د پلانې خ سبق ویلې دا ګوره داسې کار کوي نو ګوره باز خلکو سبق ویلې او باز خلک دې سبق والی دا یو نه مولای والی پوه شو کنه چا قران ویلی او څوک قران والی چا حدیث ویلی او چا چا څوک پکې حدیث والی ها نو دا غدي چې دا الله دی علم والی چې دا په ګډو وډو سری سره د علم دا نو دا و مولا او ګوره د پاغه وخت کتاب ولیکا وای د دې عالم جوړون کې څوک نشته دا په خپل جوړ شوی تورات یادې او بیا خبره داسې کې مالک ابن دینار وای دا ډیر لالچی مولا او دا کم مولا کې چې لالچ ډیری کنه دا نه ټینګیږي پځه د کله یو خواوړي کله بل خواوړي ا بجلیګر مولانا صاحب خبره یو ځل تقریر کې خلکو ته لګیا دی وای مړ تاسو مثال خو د ګډو د زامنو دی او چې څوک د تشنی پانی او خو زینو به به اور پځه کوي نو دې د د مذهب چې دنه سده غي او کس شعر ویلې پیسې د خلکو دین دی بس د دین پیسې ده چې په کوم ډله کې ډېره پیسې هغه لذي پنځګریانو کې وې سړي چې زپاتې شه دې څه پیسې نه دلته خو بخپلې لګي نو بیا اکثر واوړي بل طرف ته نو دا بلعام ابن باعورا ډېر لالچي چې لالچي نو دا موسی علی السلام ولېګه بنی یو بادشاہ ته چې تا غل دعوت ورکړه نو چې هغه لار د ایمان دعوت ورکو نو هغه ته مړه زما په مسلمانې دوه کې بلې سګټي ګټه بدل زدر کما پیسې ول ورکړ ډېر زیاتې او راځه تم سره ملګری شه نو د ویل ډیره خدا د د موسی علی السلام دین پرې خود او دا غمر غرې شو او بیا به د موسی علی السلام تابع او بیا به ګوره د موسی علی السلام خلاف کو خا بیا داغه مقابله به کولی دا بلعام ابن باعوره چې وو د دنیا ته اعلان وکړ نو الله وی سره د علم گمراه شو مثال لکه د سپی شو وتلو علیهم ولول پدین با الذی واقع داغه سړی خامخا او چت کړه به مونږ دلر په دې علم باندې ولکنه اخلد ال الارض لیکن د میلانو کزم کې تا وتبع هوا او تابع شو د خپل خواهش فمثله کمثل الكلب بس مثال د پشان د سپی باندې ده ان تحمل عليه الحس او تتركه يلحس کته ورزه په د باندې حمله کې پدا نو ام چې ده نو د پشيږي حس حس کې خلی وازه کړیو دا پشیږي او تترکو یلحس او کت پرې دې دلارانو حس حس کوي پشیږي او خلی وازه کړي چې به راایستي که پروت مين خلی وازه کړي دا کروان دې خلی وازه کړي دا نو بازي سړې داسي حیات الحیوان د امام دمیری لیکلي دي وای سپکی یو سو خبري داسي دي یو دا سپې دې پلیت خو چې امتیازي کوي نو دی به د خپل چته کې او داسې ځان به ساتي او امتیازي به کوي لکه مطلب یې دی چې زه پلیت نشم او حالان کې حال دا دی چې پلیت دی او امتیاز له خپل چته یو دا دویم په سپی کې دا کار دی چې د بل سپی سخت دشمن دی نور زناور د یو بل خاله چې ورشي نو یو بل سره مینه وکي خوشاله شي بل مرګره مې وښته کنه او سپه چې یو وی کنه نو بل نه مني چې دې کلی ته چرته ناشنا سپه را دنه نشو نو د کلی دا ټول سپه بور په زرا غون شي اوله به پریدي چې دې کلی نه وزغلې نو دکې د بل خپل جن سره عداوت ډیر زیات بعضی مولا کم دا صفاتونه حرام بخوري او ځان په پاک پاک حسابي او د بل مولا سره خو بیخی نه لګي وای چې یمنو بزډېره مکر بل سره بیخی نه لګي دارنګ سپی کې دا کاری چې د مردارو ډېر شوقي دی حتی دومره حرسناک شی دی چې الټي وږي کنه راغم نه پریدي یو شیخ خپل الټي بیان سټي سیوا د سپینا سپه دی الټي وکي او بیا وته ولګي ته چې ته وګوره سپه چې کله الټي وکي نو دا خو معده خراب ده کنه الټي وکړي نو د ظالم شی بیا وته ونخلی مال پریدي چې غزمه کټوله صفاکي وی سټي نو ولټي کوي او بیا یې سټي دا په دې نه دی چې دا ولي نو بعضې خلک هم داسي چې هیبه خلکو ته وکي او بیا ته واخلي په خوا به دا کول کنه دایرو ما تا ته وبخنو بیا به ته واپس واغست نو الکه چې ته خو مغسپي مثالی چې شعر چا ته وبخنو بیا ته څنګه غواړي العائد فی هبته کالکلب يعود فی قیئه سپه الټی سټی نو څوک چې چاته څه شی وبخینو لکه د سپی مثال د د خپل الټی بیا سټی دارنګ سپه که تازه غوخه وته ملاویږي خدای بچ دین مردارو پس منډي وای دې کور کې خمول کا خو کال تر چا خرمړه ونه ټول شپه براغي ته پروت هغه په خوري دای په حرام باندې خوشاله ډیر او سپی کې دا کاری چې ده به حیا هم دیری ته وګوره کنه نور زناور گزاره کوي خود به سر کته کړي او لکه به سم دې سر باندې راړولي دا نه وای چې رست می سخکاری پوه شه دا حیا میام نه کوي لکه وی بالکل نه غکړي دا دغم پکې نه حیام پکې نه بعض خلکو کې دا صفتی چې حیا میا پکې بیخي نه بل پسپی کې دا کار دی چې آرام پکې نه خو بس کله یو خوا منډه او کله بل خوا منډه او دا سپه یو حیوان هم داسې نه کوي لکه دا سپه دا چې دا جبه رئیس دی او دا خلواز واز کوي او ساخلی دا ولی علماء لیکلي دي دا ځکه چې دا سپې چې دی نو د زړه کمزورې دی نو کده په دې طریقه سان اخلي د جون نشي تیرولې او د معمولی ګرمۍ سره هم د تدیر تکلیف یو یا لګي منډي سره نو دې بیا خپلوازه کې او د خپلینې وبساسي او بس دا دا چل به شروع کړي دا ولی چې د زړه کمزورې دی انو د په دی باندې چې دنو د زړه هوا ورکی چې دا زر زر سا واخلي نو ډیر نقصانات پکې شته الله وی د مثال لکه د سپی شو کلا چې الله پاک د چا د سپکوالی مثال ذکر کړي یی د سپی سره ذکر کړي یی د خر سره او زمنګ په د معاشره کې وم چې موږ د چا د سپکوالی مثال ذکر کوو نو ګوره چا ونه ویل چې پلانې د سپک دی لکه زمره خیال دې کنه ځکه چې څوک هم په دې هر سړی په دې پیږي چې زمره د کې شجاعت دې د سپک کار نه کوي حلان کې زمرین اصحاب وي او زمره د سپینه ډیرو خطرناک دی ما غشانه شی دی کنه خو څوک په تدانه وی چې پلانې داسې داسې سپک سړی دی لکه د زمره چې څنګه سپک دی نه او چې چاته وی ته خو سم زمره نو هغه راز خوشاله شي ماته زمره وی خو چې څوک د چا مثال د سپی سره ورکی کنه وې سپې بته او سپې بده پلاری ځکه دا خشه نه دی اوس په دې کې خلک نه شرمېږي په دې یورپی ممالکو کې چې ته یو سړی دی که خزه ده خدای دې تباک هغه ځان باندې دومره پیسې ولګولې چې سو لکه و چې زمانہ سپې جوړ شي اپریشن کوا او کوا او کوا او کوا نو دینټ کې راځي نو هغه نو سپې جوړ دی لکه نور انسان دی خو شکل ته چې ګوري نو مکمل سپې دی اخته په د سپي په شان او پنج مخکنه خپې او لاسونه د سپي په شان نور انسان دی لکه د سپي په شان نو تو وای کنه انسان چې اشرف المخلوقات دی خدای په شرمونو او شرمې نو هغه بیا ځان سپې جوړي الک نه د ځان نسبه جوړ کی او نه د سپو خوینه وکي سړو خوینه په ځان کې پیدا کړي الله الله یو سړی ته وې ته سم سپین جنگ سره کوي یا ته خري جنگ سره کوي ولی چې دا په قمقلتوب کې او په بغیرتوب کې خلک دا پیش کوي چې کم سړی د الله په احکاماتو عمل نه کوي نو الله کله مثال د سپی ور کوي کله مثال د خر ور کوي الله وی وتلو علیهم نبا الذی ولول په دی واقعا دا غي سړی چې ورکړو مونږه غته علم د آیاتونو زمونږه فان سلخ منها نو پس دی وته داغینا اور پسې شو شیطان پس شو من الغاوین د سرکشونا که خوخه وې زمونږ نو خامخا او چت کړه به مونږ لره په علم باندې لیکن د میلانو کزمه کې تاو تابې شو د خپل خواهش بس مثال د پشان د سپی دی کته حمله کې پاغه یعنی ورزه پاغم پشیږي او کپرې دیم پشیږي حس حس کوي ذالک بان ذالک مثل القوم الذين دا صفت دی مثال د قومه کسانو چې نسبت د دروغ کړي د زمنګ آیاتونو ته فقصص القصص بیان کا واقع لرا لعلهم يتفکرون د د پاره چې دا خلک سوچ او فکر نه کاروالي سا مثلا القوم الذين ډیر ناکار دي صفت او مثال د قومه کسانو چې نسبت دروغ کړي د زمنګ آیاتونو ته او په خپل نفسونو باندې واغې چې ظلمې کو مې يهد الله چاله چې هدایت کې الله پس دغه پس ملار دي او چاله چې گمراه کې الله پس دغه کسانو دې دي تاوانيان ولقد زرعنا لجهنم تخويب سره د زجرنا ته غوها غوا والي ځان له میخه والي ځان له پي ولا او چې پي نه کینو بیا قصاب له ورکه کنه تا خو قصاب له نه وراوستي تا خو پي ولا راوستي او چې پي نه کینو بیا پیسې کوي بیا قصاب سره بس خبره کوونه الله وی ما خو عبادت له پیدا کړې خو چې نه کینو بیا دغه حال وي اولائک کل انعام دغه کسان په شان د ډنګرو دی بل هم ازوال بلکې د داغې نم بدتر دی دا ډنګري ولیات کړ د زناورو مقصد هم خوراک سکاک دی او د د مقصد هم خوراک دی د د دنیا مقصد څه دی ډېرې پیسې وګټه او بس عیش وکړه الکه ته دیله پیدا وی مردار چې خالی جمع کوله غوا ته عبادت لا پیدا وي ته دغه عبادت وخایا ته دغه نیکی وخایا ستاو د غوا په جون کې څه پرخ شو د میغه او ستا جون کې څه پرخ دی اغم یو شلیته وخوري او تیم وخوري او اغم سټیو میتیازه کې او تیم کې هغه خود نبی هم خدا پي خو کې ته اغم نه کې چې ته عبادت نه کین ستا مقصد ماته وخایا ډیر خلک د خپل جون مقصد نه پیژني بس خروس کو حساب کتاب نه منی هغه شی دی صرف خوراک سکاک دی الک تا مقصد پیژنه والله چې ډیر خلک ډوب دی هغه ته د خپل جون مقصد نه دی یاد داغه د جون مقصد دار چې بس پیسې غونډه کا جمع کا داغه د جون مقصد دار چې جیدات پیدا کا کورونه جوړ کا گاډي واخلا جامع جوړي خوراکونه سکا کونه نو ته دله پیدا وي کته الله وی چې ما عبادت ل پیدا کړي الله الله ترغیب ورکی د الله نه د دعا غوښتو دا غدر مدد کولو رب ته دا دی چې الله را مدد کې او د الله عبادت کې مخ کې ویل کنه چې دا خلق می زکه د جهنم د پاره پیدا کړی دي چې دای غافل دي د الله نه اوس بزان نه غافل کې د الله عبادت بکې نو څنګه به کې چې تو ول نمونه کړي الله په خپل نمونه را مدد کوي حدیث کې راځي نبی علی السلام بکله ویا الله کله ویا رحمان مشرکین وب ویل دا وګوره موږ ته وی چې یو الله عبادت کوي خپل د دوو کوي الله یو رحمان بل نو دا کانا ته یو شی دوخ کاری کنه نو دا دواړه دی یو الله نمونه دي دا الله ډیر نمونه دي او الله په غیر مدد کوي ولله الاسماء الحسنا د پاره د الله نمونه دي خيستا فدعوه بها پس را مدد کوي د الله په غیر نمونه باندې او پرې دا ویغه کسانی الحدون فی اسماءه چې کجروي کوي د الله په نمونه کې لحد ویل کیږي د قبر کې اړخ ته کنه نو داوم په دې نمونه کې اړخ ته کیږي او هغه کوک طرف ته تا وي الله وی داسې خلق پرې دی هغه الہات د الله نمونه کې څه دی شرک کوي یا هغه الہات دا دی چې الله پاک ته غلط نسبتونه کوي ګورا الله ته عاشق وي او پیغمبر علی السلام ته سوي معشوق وي دا سوچو کا دا تاسو خوان کې چې ته دا سی وي او دا بیا وي دا شیرونو کې وي لکه دا تب عاشق نه تو صلی الله باندې دا عاشق ګمان کې سپک لپس سلوي چې س قران کې د الله نمونه دي د نبی له سلام نمونه دی غول نه وي د نبی په نمونه کې معشوقه چرته راغلي نه د الله په نمونه کې عاشق چرته راغلي نو دا کته په خپل صحیح نیت کې مې خو ته غلطي کې ولی الحاد کې دغه شانتا فتاوا برهانه لیکلی دي چې څوک الله ته د عشق نسبت کوي کنه وې دا سړی په دې کافر کیږي ها دارنګي هغه الہات دا دی چې د الله غ صحیح نمونه هغه نه غلط مطلب واخلي لکه مشرکانو با خپل خدای توی لات لات اغسته او د الله نه عزای اغسته و د عزیز نه او منات اغسته و د منان نه د الله نمونه کې کجروي شو کنه دا سدا ناجایز دي او ناروا دي نه بد الله نمونه کې زیاتې کې نه بد الله نمونه کې کمې کې کمال دار پرې دا یغه کسان چې کجروي کې په نمونو د الله کې سيزون ما كانوا يعملون زرد چې بدله به ورکړي شي دا غي چې دای کوم عملونه کول وممن خلقنا امه يهدون بالحق او زه مهلت ورکوم د ته یقینا زما تدبیر چې د نو هغه سخت دی کله کله انسان سوچ کوي خدای ته ګوره یو انسان یې د الله نه باغی دی د الله نه پرمان دی او ګوره الله په ډیر نعمتونه کړی بس نه پوهه خلک یې ګوره کنه دا مړه جایز دي کنه ته به خدای پاک په داسې کوي وسم په د الله سم فضل دی دا په فضل نه پیږي دا فضل څه ته وایي لوی فضل د الله هغه دار چې انسان دین ته راواړي مال ته فضل مو آیا مال کله کله د هلاکت سبب جوړیږي ها نو دا په دې خبره ځان کوی کا سنستدرجهم دیتا استدراج وی استدراج ستوي امام زحاق وای کلمہ جددو لنا معصیتا جددنا لهم نعمتا کله چې دې موږ لا ګناونه نه نوی نوی شروع کی نا پرمانی شروع کی موږ ول نوی نوی نعمتونه ورکو نو جاهلان خلک وای چې دا جوړ د الله به دا کار خوخي زکا او الله وی ورګه چې د خ ګناونه کی چې خیر راونی استدراج مثال په ظاهر کې بزتا استاد سه وخیمه لکه ته په میره کې دام خور کې او لاندې وته دانه واچي او مرغۍ را روان دي او مرغۍ دا دانه خوري ماشاءالله و دې منطقه او خرا او خبي غم او بي فکر خوري نو دقه دانه داغه د هلاکت سبب شي کنه شي دا خوري دا دانی او ناسه باغ دام کې ورخلی خیال نه دا دام تا دقه شانا دا خلق گناونه کوي او الله په نعمتونه کوي چې ډیر عذاب ول الله پاک ورکړي و املی لهم مهلت ورکوم دیتا ان کیدی متین یقینا زما چل چه دین واغه مضبوط دیم ای دی سوچ نه کی ما به صاحبهم من جنہ چې نشته د دې په خیر خوا باندې لیوان توبه پس په کوم یو خبره دی پس د دین ایمان راوړي من یذل الله تعالی رچ گمراه کې الله تعالی فلا هادی له پس نشتره سوکلار خودن کې غتا او پریدی دی لرا په سرکشه د دې کې حیران او پریشان و یسالونک عن الساعه نفی د علم غیب د نبی علی السلام نه او اثبات د قیامت ربط د مخ کې سره دارې مخ کې داغي طغیان ذکر کا سرکشي نو طغیان کې یو دام دی چې به د قیامت په باره کې تاسو نه کوي حالان کې علم د قیامت خو یو الله سره دی تپوس کې استانا په بار د قیامت کې ایا نمرساها چې کله به قائمې دل د قیامت قل تو ورته وای انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت د الله انما علمها عند ربي یقینا علم د قیامت زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها الا هو نخکار کوي د قیامت لپاره په وخت د دې کې مگر دغه یو الله الله وی ظاهری سقلت فی السماوات والارض دروند علم د دې په اسمانونو زمکو باندې یا په اسمانونو زمکو خلقو باندې د اسمان او د زمکو مخلوق د دې علم نشي برداشت کولای ځکه الله نه دی ورکړي یا درون د علم د دې او راتلل د دې پاسمانونو او زمکو باندې چې قیامت راشي کنه نو اسمان به وشليږي د ازمکه بجده غرونه او دریابونه به ختم شي ونی به ختم شي نو اسمان او ازمکه نشي برداشت کولای کنه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله تحقیقی جواب وای زمالک نیمه د خپل ځان د پاره د نپی رسولو نه د zarar لري کولو مگر هغه چې وی غواړي الله زه ځان اختیار نه لرم نو د قیامت لمبه کم زین راشي ولو كنت اعلم الغيب کوي ز چې پویدم په غیب لست اکثرت من الخير خامخا ما بزان ل ډیر خیر جمع کړو وما مسنی السوء او نو بر سیدل ما ته تکلیف د دې خیر نه مراد د دنیا خیر مراد دی دنیا کې به ما ځان ل ډیر پیدې جمع کړې وي 20 zarar بنور رسیدلې